لسان فقهاء الکوفه ابراهیم نخعی صاحب دا لوی جلیل القدر تابعی دا د فقهاو د کوفې ترجمانګان شو مشر یې دی و فاذا تکلم بشیء دو بکل کله چې یوشي متعلق خبره وکړه ولم ينسبه الى احد چاته به منسوب نکړه خپل به وکړه فانه في الاكثر منسوب الى احد من السلف صریحا نو دا په حقیقت کې صریحا یو مشر ته چیرته منسوب وا كبار صحابه کرام دغتا او امامان يا به امامان غتا منصوبه ونحو ذلك فاجتمع عليهما فقهاء بلدهما واخذوا عنهما وعقلوه وخرجوا عليه نو هر یو شهر خلقو دی هر یو هغه صحابي خبرو باندې اخذ وکړ مدینه خلقو به سید صاحب سب ته رجوع کولا او د کوفه او د دغه علاقې خلقو سره قریب خلقو به حضرت ابراهیم نخعی سب ته کولا رجوع کولا دا رنګ مقصد دا چې د بل د بل علاقې ولو بل یو تابع ته د بل علاقې ولو بل نو په دې طریقې سره مقصد دا دی چې دا دوه مکتبي فکر اول اول غوټ دا دوه مکتبي فکر جوړ شو یو مکتبي فکر عراقي او یو مکتبي فکر حجازي تاسو په دې پوه شو نو دا تر دغه پورې خبره راوستله شاه صاحب اوس په دې ته خبره درته راولئ چې دینه بعد بیا د مذاهب د فقهاو څنګه جوړ شو ائمه اربعو باندې اتفاق څنګه راغی او د هر یو فقه بنیاد د چا په اقوالو باندې ده تاسو په دې خبره دا خبره به درته چلئ آینده فرصت کې ان شاء الله العظیم الرحمن الرحیم باب اسباب اختلاف مذاهب الفقهاء دا باب دا په بیان دی اسباب دی اختلاف تے مذاہب دی مذاہب دی فقہاو کی چی دی فقہائی کرام د دو په مذاهبو کې د اختلاف د څه اسبابونه چې دا راغلی ده او فقهاو ځان له ځان له څه دي مذاهب دي نو د دې اختلاف د مذاهب الفقها اسباب آسه دي شاه صاحب په دې باب کې د دې خبرې بیانول غواړي اعلم په دې خبره باندې ځان پوي کا ان الله تعالی انشأ بعد عصر التابعین نشأ چې الله تعالی دی تابعین زمانه نه بعد داس یو جماعت پیدا کو من حمله العلم دی حمله او دی علمنا چې هغه حاملین دی علم مګرځدل او دا ولی الله تعالی پیدا کو انجازا لما وعده رسول الله صلی الله علیه وسلم حيث قال دې لپاره چې هغه پوره شي وعده دی رسول الله سلام حيث قال چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم وعده کړي خلق سره چې هغه وعده باندې عمل راشي هغه وعده پوره شي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله چې دا علم بدغسی چې را درومي پیړۍ پیړۍ نو هر یو هغه نه بعد به هغه بهتر خلق چې کوم دي دا علم دغسې چې کوي اخلي چې هغه بعد خلقو کوم بهتر وي آب حاملین دی علم جوړیږي وروسته خلق دا بیا مشران دی چه اصل قوم سله چه دو دی سابقه مخکی تابعینو چه کم کبار تابعین و دی ایغ فتاوا دی ایغ قضاگانی او دارنگی احادیث روایت کرو ایغو چه کم مسائل و آغا باندی خو علم چکو حاصل کرو ثم سوارو کبراء قوم بیا دو گرددل اغا مشران دی قوم و وسد الیهم الامر او کار دو توسپارسو د دین خدمت خدای پاک دا اراده وکړه چې د دین خدمت له دغو خلکو واخلي فنسجو علی منوال شیوخهم نو دو بیا دا اودل وکړه نسج اصل کې اودلو ته وتایي ادا سے پنسوی نه چې شای سړی چې کوي جوړي فنسجو علی منوال شیوخهم دو اودل وکړه په هغه طریقې د خپلو شیوخو خپلو مشرانو چې کومه طریقه یې وه په هغې طریقې باندې دو هم دغسې د دین خدمت نو دو فیصلې وکړي فتوی ورکړي روایتونه وکړو او خلق ته علم وشاو وکان سنی العلماء فی هذه الطبقه متشابهه او د دې خلقو هغه طریقه او د تابعینو طریقه بالکل سره چوا قریب قریب وا متشابه وا وحاصل صنيعهم احاصل دي اغا طريقه دو داو ان يتمسك بالمسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرسل جميعا چه دو به تمسک کاو دو به استدلال کاو په مسند باندې دی حدیث تی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکم مسانید دی پیغا بے تمسک کاو والمرسل جميعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکم اغا احادیث مراسیل دی ټول باندې بے استدلال کاو او بل داوا ويستدل باقوال الصحابه والتابعين دي دو طریقې نه هغه استدلال وو پاکوالو دي صحابه کرام او تابعین دو بل صحابه کرام پاکوالو باندې استدلال کا او تابعین چا کوم آثار ورته وایي علما منهم علم دا علم ودي دا دی وجنا علما منهم یعنی دا علم چې دوته د خپل جانو نه حاصل شوی او د دې خبره باندې انها اما احادیث منقوله عن رسول الله صلی الله علیه وسلم اختصروها دا مراسیل او دا به دو ځکه په دې سره استدلال کاو چې دو علم و په دې خبره باندې چې دا یا احادیث دي چې منقول دي د رسول صلی الله علیه وسلم نه اختصروها خو دو مختصر کړي دي او مقصد دا چې مرسل ګرځولي دي فجعلوها موقوفتا بے موقوف گرزولی دی کما قال ابراہیم لکا ابراہیم نخعی سے فرمائی وقد وقد روا حدیث نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن المحاقله والمزابنه دې ته مزابنه وایي نو دا یو حدیث ته چې حضور صلی الله علیه وسلم د بیع د محاقله او مزابنه نه چکړه دا منع کړی دا نو دا حدیث حضرت ابراهیم نخعی سے بیان کو او مرفوع بیان کو وقد روا حدیث نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم ایو وری بیان کو حدیث دینا ہے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المحاقلت والمزابنہ دیاغا محاقلی و مزابنینا فقیل له بیاد طویل سلو اما تحفظ عن رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثا غیر هذا تا ته دی حضور صلی الله علیه وسلم نه دی دین علاوه بل حدیث تی حضور صلی الله علیه وسلم تا ته نه یاد مرفوع صرف تا خو ته دغه یو مرفوع حدیث تا چا ورنه دا تاسو وکړ قال دور تو فرمیل بلا ولنا ولكن ولكن اقول قال عبد الله قال علقما احب الي دور تو ویل چې ما ته ولې یاد نه دي خو زه رفع نه کوم زه رفع نه کوم ما خو ته دا خبره ممدوحه ده چې زه دا وایم چې قال عبد الله چې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ پورې ورسوم هغه په بیا نه وایم پسې یا علقمه صاحب ته ورسوم چې قال علقمه دا ما خو ته ډېره چې دا محبوبه ده د دې خبرې نه چې زه ووایم چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه چه احتمال دی چا ده پکی کمی بیشی ده پکی نو چه پکاته خلقو دی خیر دی خو چه حضور صلی اللہ علیہ وسلم باندې کمی بیشی نسبت نام ده نسیره دون احتیاط با زن علماء کاو پر رفع دی حدیث کی وکما قال الشعبی او دارنگ امام شعبی سے فرمائی وقد سئل عن حدیث ادنا دیو حدیث متعلق تپوسس وقیل انه يرفع الى النبي صلی الله علیه وسلم نو دا حدیث تو ویلا خود موقوف ویلا نو چا ورته ویل چې حضرت دا خو حضور صلی الله علیه وسلم ته مرفوع شوی را کنه نه دا خو مرفوع ذکر دنو ته رفع والی نه کوي قال لا دوتل چنا قال لا على من دون النبي صلى الله عليه وسلم احب الينا ناظر فنکو بلکہ پما دون دی نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې حدیث ودارو دا ما ته ډیر محبوب دا دا ما ته ډیر محبوب دا فإن كان فيه زيادة ونقصان كان على من دون النبي صلى الله عليه وسلم نو کبه سبا په دې کې چې زیادت او نقصان وو نو دا به ما دون دی نبی علیہ السلام باندې وی ما دون دی نبی علیہ السلام باندې وی فإن كان فيه زيادة ونقصان كان على من دون النبي صلى الله عليه وسلم بیا که سبا جیر ته پدې کې زیادت او نقصان ونه دا ما دون دی نبی علیہ السلام ته منسوب کاوسی او یکونو استنباطا منهم من المنصوص وهم احسن صنیعا فی کل ذلک او دو بهتر کار کونکي و په دې ټولو شیونو کې ممن دی هغو خلکو نه یجیء بعدهم چا دونه بعد کوم راتله هغه نه دو احسن صنیعا و و اکثر اصابتا او اکثر په اعتبار د اصابت الرای سره و اقدم زمانا او اقدم په اعتبار د زمانه سره و او اعتبار د چا سره علم سره فتعین العمل بها نو په دې باندې عمل څه متعین سو الا اذا اختلفوا فتعین العمل الا اذا نو به هر حال د فقهاو یعنی سابقین چې کوم تابعین نه بعد متصلا خلقو ایغو دا طریقه وا وكان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف قولهم مخالفة ظاهرة نو اوس په بیا دوه قتل فإن قالوا بنسخ بعضها که صحابه کرامو په نسخ دی بعضی باندې قول کړو او بصرفه عن ظاهره یا به په صرف عن ظاهره باندې قول کړو او لم يصرحوا بذلك یا به مقصد دا چې نه په نسخ باندې قول کړو او نه به بصرفه عن ظاهره باندې قول کړو ولكن اتفقوا على ترکه لیکن صحابه کرامو به یو حدیث په ترک باندې اتفاق کړو وعدم القول بموجبه او قول یعنی په دې باندې به اتفاق کړو چې دې په موجب باندې به قول نکو فانه کابداء علت فيه نو دا بداسه ولک ابداء او اظهار دی علت پچا کې پدې کې او الحكم بنسخه یا بدا په حکم دې کې غانو سره لکه صحابه کرام پدې کې پدې باندې حکم دې چا لګولای نسخ لګولای او تاویله او تاویله یا دې دې تاویل کړای نو چې کله به داسې مسله وه چې احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوې مسلې کې مختلف شول نو دوی به اقوالو د صحابه کرامو ته رجوع وکړه نو که هغو به په نسخت بعضي احادیثو باندې قول کړی او ټیک تا یا په صرف دی عن ظاهره باندې به قول کړی او ټیک تا کبه به تصریح نه وکړي خو دوی به اتفاق په ترک دی حدیث باندې کړی یا به مثال عدم القول بموجبه چې دې حدیث په موجب باندې بسړی قول نه کوي نو دو په دې ټول امور کې بیا دې دې ته تابعداري کوله وهو قول مالک فی حدیث ولغ القلب ادا کول د امام مالک صاحب دا په حدیث د شرب د قلب کې چې سپی یو لوخي نه سوس کی نو هغه کې مسله دا ده چې او اریوا مثال چکی بیا وینځي وام واری په خاور باندې چکی خو وینځي خبر پاک کی نو دا متروک العمل ده عمل لحاظ سره اوس په ټول امت کې په دې باندې عمل نشته عمل په دې باندې نشته نو ځکه بیا امام مالک صاحب دې په بابت کې ویلي دي وهو قول مالک فی حدیث ولغ القلب جاء هذا الحدیث دا حدیث راغلی دا د ویلي ولکن لا ادري ما حقیقته لیکن ما ته دې حقیقت پتا نه لګي یعنی حکاه ابن الحاج فی مختصر الاصول لم ارى الفقهاء يعملون به مختصر الاصول کې ابن حاجب لیکلی دی چې ما فقها نه دي لیدلي چې په دې باندې چې کړی عمل کړی په دې باندې په امت کې دا حدیث اوس معمول به نه ده بلکې چې دا متروک ده دا رنګ راځي وأنه إذا اختلفت مذاهب الصحابة والتابعين في مسألة کله به چي اختلاف راغی د مذاهبو د صحابه کرامو او د تابعینو په یوې مسئلې کي د صحابه کرامو مذاهبو او د تابعینو به په یوې مسئلې کي څه راغی اختلاف راغی وانه اذا اختلفت مذاهب الصحابه کله به چي اختلاف راغی د مذاهبو د صحابه او د تابعینو په یوې مسئلې کي فالمختار عند كل عالم مذهب اهل بلده وشيوخه مثال یو صحابی به یوه رای وه بل صحابی به یو شي متعلق بله رای وه بل به بله یا یو تابعی به یوه رای وه بل علاقې تابعی به بله رای وه بل علاقې تابعی به بله رای وه نو دارنګې اختلاف پچې راغی فالمختار عند كل عالم مذهب اهل بلده نو هر عالم خطب بیا مختار مذهب دی چاو خپل اهل بلد و دی خپل کلی چکم اغا مقصد دا چې اهل بلد به او دی اغا مذهب ورخواته چو مختار او د شیوخو والی یعنی په خپل علاقه تابعی یا صحابی مذهب باندې به چکاو عمل کاو ولی لانه عارف بصحیح اقاویلهم من السقیم ځکه چې د هغې علاقې چې کوم کسان به وو هغه به د خپلې علاقې هغه مشر په اقاویلو باندې هغه به صحیح اعرف وو چې کوم خبرې دي دو صحیح دي او کومې چې دي صحیح نه دي و اوعا للاصول المناسبة لها او هغه ډېر سر دې خلکو به وفهمن د هغه اصول مناسبه لها چې کوم اصول دې هغه سره مناسب دي کوم مناسب نه دي وقلبه امیل الی فضلهم وتبحرهم بل قلب دی دی سړی به امیل و ډیر مایل مایل به په طرف دی فضل دی دوی او تبحر دی دوی ولی هر سړی به د خپل علاقې اوس وګوره کبل علاقې ډیر لوی مشر عالمی هر څوک د خپل علاقې یو مشر عالم خبره ته چکه ترجیح ورکوي او هغه ته زړه میلان چې وي ډېر وي نو به هر حال تر دغه دور پورې یا داسې باقاعده مذاهب اربعه لا مدون شوي نه و بلکې دا طریقه وه چې هر علاقې کې به کوم تابعي یا کوم مقصد دا چې کوم تابعي هغه اقوال کوم تابعي مشر به و او هغه به مرجع الیه و نو خلقو به هغه ته رجوع کوله د هغه اقوال به یې چې کول پسند کول که چېرته به بیا هغو اقوالو کې اتحاد و خو ټیک خبره ده که اختلاف به و نو هر چا به د خپلې علاقې په مشر خبرې باندې مقصد دا دی چې کولای اطمینان کولای شه جي فمذهب عمر وعثمان وابن عمر وعائشة وابن عباس وزيد بن ثابت وأصحابهم مثل سعيد بن المسيب فإنه كان أحفظهم لقضايا عمر وحديث أبي هريرة نو مذهب دی عمر فاروق صاحب ادي دغه صحابه کرامو واصحابهم مثل سعيد بن المسيب فإنه كان أحفظهم لقضايا عمر دا احفظ دی دوی و دی قضایا دا پټول خلقو کې دی قضایا او دی عمر فاروق صاحب احفظ و خپل وخت کې وحديث ابي هريره ددي احاديثو چه وو احفظ وو يا لکه وګوره ومثل عروه وسالم وعطاء بن يسار وقاسم وعبيد الله بن عبد الله والزهري ويحيى بن سعيد وزيد بن اسلم وربيعه احق بالاخذ من غيره عند اهل المدينه نو اهل مدينه خو ته دغه علماء کرام دا به مقصد دا ده چې احق بالاخذ من غیره او دو خبره به خلق منله او مقصد دا ده چې د بل چا والته بیا دوره توجه نه ورکوله لما بینه النبی صلی الله علیه وسلم فی فضائل المدینه ځکه چې حضور صلی الله علیه وسلم د مدینه چې بیان کړی دي فضائل آ بیان کړی دي حضور صلی الله علیه وسلم د مدینه فضائل بیان کړی ولانها مع الفقهاء ومجمع العلماء فی کل عصر او ځکه چې د مدینه دا مأوا د فقهاو ده دا ټکانه د چا ده فقهاو ده او دا مجمع د چا ده علماو و په هر عصر کې به دا د علماو مجمع او ماواري فقها و ولذلك ترى مالکان يلازم محجتهم او دی وجنه ته ګور امام مالک صاحب لرا یلازم محجتهم چې امام مالک صاحب د دو مذهب چې دا هغه ملازم ده او امام مالک صاحب د دو مذهب چې دا لازم نه ولای د اهل مدینه خلکو ادم اهل مدینه خلکو روایات روایات باندې او د مدینه علماو هغه قضایا او فتاوا باندې د امام مالک صاحب مذهب چې دا بنا ده او دینه بیا فقه مالکی جوړه سلا دینه بیا فقه مالکی جوړه شو دارنګي اوس دې ترایسه ومذهب عبد الله بن مسعود واصحابه وقضايا علي وشريح والشعبي وفتاوى ابراهيم احق بالاخذ عند اهل الكوفه من غيره کوفې خلکو به دغو کسانو نه اخذ کاو لکه مدینې خلکو به هغو کسانو نه اخذ کاو کوفې خلکو خوا ته دغه مشران ګڼه سه کوفې خلکو به عبدالله ابن مسعود صاحب د ده ملګري د حضرت علی رضی الله تعالی قضایا د حضرت شریح صاحب د امام شعبی او د ابراهیم نخعی صاحب فتاوی دی باندې به دو اخذ کاوه او دا به دو حتی د نورو خلکو نه یوې خبرې اخذ کولو نه دا خبره چې وه بهتر وه دا خبره چې وه بهتر وه او په دې باندې ګوره استاد صاحب وایي چې کل حزب بما لديهم فرحون نو آب په ایغه خوشحال و چې ایغه علماو نه بای اخذ وک او دی کوفی خلق په دې خوشحال و چې دغه علماو نه بای چوک اخذ وک تاسو اسې په دې مسلې باندې پوه شئ شجی وهو قول علقمه ادا قول دی حضرت علقمه صاحب دکنه حين مال مسروق الى قول زيد بن ثابت في التشريك دا څه دی میراث مسله وا نو مسروق صاحب د زید ابن ثابت صاحب خبره تا ميلان وکړ چي هغه کسان چي کوم زيد بن ثابت صاحب په ميراث کي ورسره شريک کړي ما دي دغه مذهبي چا به زه ورسره چه کړ شريک کړ دارمي دا مسئله پوره ذکر کړې ده نو بیا هغه ورته وویل علقمه صاحب چې ته زید ابن ثابت صاحب پسې ولې درومې زید ابن ثابت صاحب د مدینې په هغه لویو کبارو کې مې درته تېر کړ چې ته هېڅ خبرې ته میلان ولې کوې قال علقمه صاحب ورته وویل هل احد منکم اثبت من عبدالله ایا دو کی یو کس ته عبدالله نه اثبت شته یعنی عبدالله ابن مسعود صاحب نه اثبت شته پکې نشته یعنی هر چا خواته به هغه خپلو باندې به ډېر اطمینان و نو کوفې خلقو خواته عبدالله ابن مسعود صاحب نه په ټولې مدینې هغه کبارو خلقو کې ده نه اثبت نه و نو ځکه به دو د ده فتاوې او د ده خبرې چې کولې اخذ کولې فقال لا بیا ورته ویل چې نه مسروق سے اتویل چنا ما خواتا دی حضرت عبداللہ بن مسعود سے نا اسبت کس دی مدینے پہ علماء کی نشتا لیکن خبر دادا ولكن رأيت زید ابن ثابت لیکن ما زید ابن ثابت سے لیدل ہے و اهل المدینہ اهل مدینہ می لیدل دی یشرکونا کہ دو به تشریک کاو او دا کسان به میراث کې شریکول زکه زکاو بہر حال فإن اتفق اهل البلد على شيء اس کا يو اهل بلد مثال د مدينې ټولو علماو به په يو شي باندې اتفاق وکړ يا د کوفې ټولو هغه د وخت علماو به په يو شي اتفاق وکړ نو بیا خو فبها بیا خو به هغه وروستنیو خلقو دا خبره سمه په داړو باندې چه کړه ټینګه ونیوله او مضبوطی سره به یې ونیوله فإن اتفق أهل البلد على شيء کچت به اتفاق وک اهل بلد په یوشی باندې اخذو بنواجزه نو دو به اپ نواجز سره چکړه په داړو ټینګونیولا وهو الذي يقول في مثله مالک او دا هغه خبره ده چې د دې په مثل کې امام مالک صاحب داسې وایي السنة التي لا اختلاف فيها عندنا كذا وكذا نو چې کله به داسې یوه مسله وه چې په هغه به ټولو مثال اهل مدینې خلکو اتفاق یا ټولو لکه مثال په کومې مسلې به ټول مدینې علماو اتفاق نو امام مالک صاحب هغه خبره داسې ذکر کوي چې السنتو السنة التي لا اختلاف فيها عندنا کذا چې هغه خبره چې په هغې کې بالکل اختلاف نشته هغه سنت آ مونږ خواته دغه دغه خبره ده په داسې کلکو الفاظو سره به یې چې کوله ذکر کوله وان اختلفوا اخذوا باقواها اکه چېرته به بیا د هغې هغه علاقې علماو خپله په یوې مسلې کې اختلاف وکړ مثال مدینې علماو به خپله په یوې مسلې کې اختلاف یا د کوفې علماو به خپله په یوې مسلې کې اختلاف بیا به وروستنو یې څه کار کاوه مثال شل کسان دی پنځلسو به په یو شي اتفاق و پنځه به بل طرف ته تللي وو نو د کثرت رواتو والته به کثرت قایلینو والته به چکه اعتبار ورکړه چې کله به اختلاف صورت و او لموافقته لقیاس قوی یا به مثال چې څو علماو او دو به اختلاف سره اهل مدینه واخله په یوه شي کې به یې اختلاف و یا اهل کوفه واخله په یوه شي کې به یې څه راغی اختلاف راغی نو وروستنیو به یو کس قول واخیستو خو بیا به یې دې ته کتل چې ودره قیاس قوي د چا خبرې چې کوي تایید کوي نو چې د کوم هغه طرف والو به قیاس قوي به د کوم طرف والو تایید کاوه نو هغه قول به دو چې کو هغه به پکې واخیستو او تخریج من الکتاب والسنه یا بچی دی اقوال ته باید قتل چې کوم یو قول با مقصد دا دی چې تخریج د کتاب او سنت نه بالکل ظاهر و هغه به یې اخیسته او دغسې مسئلې متعلق به امام مالک صاحب داسې الفاظ وایي وهو الذي يقول في مثله مالک او دا هغه مذاهب بیا هغه رای ګانې وي چې دې متعلق امام مالک صاحب داسې فرمایي هذا احسن ما سمعت دا احسن هغه ده چې ما اورېدلی دي هذا احسن ما سمعت اوریدلی دی فاذا لم یجدو فیما حفظو منهم جواب المسئله اوس اصل دو طریقه داوا بیا به مثال دی خپل مدینه خلکو په مثال یو مدینه کې به یو کس ته پسو کړای شو د خپل مشرانو په اقوالو کې دی هغه مسئله جواب نه مینداو نو بیا به یې څه وکړو وروستنیو خلکو بیا به یې د دو په کلام باندې تخریج وکړو او د دو چې کوم کلام و هغه نه به مقصد دا دی چې دو چې کوم فرض که دو به یوې مسئلې کې یوه خبره کړې وه نو هغې مطابق په دو بله جزئیه مینده کړه بیا به یې ښه تفتیش او تلاش وکړه صراحتا به یې جواب نه کمیندو بیا به دغه د دو مسئلو کې باندې چه وکړو تخریج وکړو بیا به یې په هغې باندې چه وکړو قول وکړو تابعداري کوله په هغې طریقې سره به یې د خپلو مشرانو کلام نه چې کوله یوه خبره رامعلوموله هغه جواب به یې بیا ورکړ والهمو فی هذه الطبقه تدوین او خدای شان دا دغې طبقې ته بیا خدای پاک د تدوین چې ورکړ الهام او ورته وکړ چې باقاعده دا فقهي مسائل مدون کول پکار دي او دا تخریجات وغیرہ دا چه کول پکار دی مدون کول پکار دی او دا احادیث باقاعده تدوین پکار دا کنی بیا بسرار نویر شی نو دو پزړو کې دغه طبقه خلق پزړو کې خدای پاک دی تدوین الهام چک وګرځاو فدون مالک ومحمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب بالمدینه په مدینه کې دو تدوین شروع کړ دو باقاعده تصنیفات وکړ په احادیثو کې وابن جریج وابن عیینه بمکه په مکه کې دې دوا کسانو تصنیف وکړ والثوری بالکوفه سفیان ثوری صاحب په کوفه کې وربی ابن سبیح بالبصره وكلهم مشوا على هذا المنهج الذي ذکرت او ټول په دغه طریقې باندې په خپل تصانیف کې تګ وکړ شاه سوي چې کوم ما درته چک ذکر کړ ولما حج المنصور او کله چې منصور حج کاو قال لمالک نو امام مالک سے ته ورته ویلا قد عزمت ان آمر بکتبک ما دا عزم کړی دا چې زه حکم وکړم په کتابونو دې ته هذه هغه باندې دغه باندې التي صنفتها چې تا کوم تصنیف کړي ما زړه دا غواړي چې تا کتابو باندې زه حکم وکړم چې دا د خلق چکی ولیکي او بیا دې نسخې نسخې هر کلی تا هر مصر دی امصار دی مسلمانانو ته یوسی او بیا دې ټول دغه باندې عمل کوي او دین علاوه په بل شی باندې عمل نه کوي ما زړه دا غواړي دا منصور صاحب ته ویلا ولما حج المنصور کله چې منصور حج کاو قال لمالک امام مالک صاحب ته وته ویلا قد عزمت ما دا عزم کړی دا ان امر بكتبک چې زه حکم وکړم کتابونو دې تابانه هذه دغه باندې التي صنفتها هغه چې کوم تا تصنیف کړی دي فتنسخ بیا دې نسخې نسخې دې جوړې کړې شي ثم ابعث في كل مصر من امصار مسلمین منها نسختان بیا زه واستوم هر بلد او هر ناحیه دی امصارو دی مسلمانانو ته دینه یوه یوه نسخه و آمرهم او بیا زه دوی ته حکم وکړ بیا ان یعملو بما فیها چې دوی به په هغه باندې عمل کوي چې کوم په دې کې لیکلي دي چې د تا کوم کتابونه دي په دې چې کوم بس لیکلي په دې به عمل کوي ولا یتعدوه الی غیره ادینه به علاوه بل شي ته تجاوز نه کوي او صرف تا کتابو مطابق په فیصلې کوي او دا به متعلق پچور کوي فتوی ورکوي دا یې امام مالک صاحب ته ویله اوس ګوره کنه امام مالک صاحب څه جواب ورته ورکوي دا اهل الله خلقو چو حال و او که نن سبا د چا ته وتویل چې یاره د نور دا فلانی فلانی متا... کتابو متعلق چې کوم شرح لیکلی د نور ټول ختمو یو بادشاہ یو کس ته وتویل او صرف د تا ولا په ټولو کې راځي کو چې یاره اتفاق پیدا سیاب وته چې ټیک تکنه یاره خلکو غوربل جوړ کړی دا فلان دا ډینګ دا لیکن امام مالک صاحب چورته وایي دا اهل الله خلق د دو اغا للهیت تی دی شینو دا د دو اغا سنینا د دو اغا طریقہ کار چې کوم چرولای کنه ایغنا د دو اغا للهیت چکیږي ارساسی پتہ لګیږي چې دو خالص نیت باندې د شینه چدي کنه نیت نه خو یو خدای خبري خو د دو هغه عمل نه دا پته لګي کنه چې دو دا کارونه چې کوم د دین کړي دا خالص نیت باندې کړي دي الله تعالی دې موږ ته خالص نیت چکی نصیب کړي دا ډیر مشکل ترین کار ده